مخکې آیتونو کې مخکې حصہ کې الله تعالی بیان کړل حقوق د کمزور خلکو پای کې حقونه د زنانه او حقونه د یتیمانو دا پکې بیان شول قباحتونه د منافقانو چې هغه د قوانینو خلاف کوي نو دی او د دې زینا د صورت دوی مېسه شروع کیږي تر د یو سل پنځه شمایات پوري په دې کې الله تعالی نه امور ذکر کوي د پاره د اصلاح دراعي او هغې ته سیاست مدني هم ویلی کېږي بیا په دې کې هم درې بابونه دي اول باب پکې تر د و او یایم نمبر آیات پورې دی په دې کې چې کم خبرې بیانېږي نو هغه مونږ ځای په ځای باندې ذکر کوو اول حکم پکې د راعي دپاره دا دی ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل فیصلې چې کوي نو د الله تعالی په قانون باندې فیصلې کوي ترغیب ذکر کیږي اطاعت د نبی صلی الله علیه وسلم نه پنځوسم آیات کې دا بیانېږي پنځه قباحتونه ذکر کیږي د منافقانو چې هغه د الله تعالی پیغمبر تابعداري نه کوي څوک چې الله تعالی پیغمبر تابعداري کوي نو هغې ته الله تعالی بشارت ذکر کوي او دویم قانون بیا ذکر کیږي جهاد ته تیاری وکړئ یا ایها الذین آمنو خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا جهاد ته تیاری وکړئ او کوم خلک چې د جهاد د پاره تیاری نه کوي هغې ته الله تعالی زجر ذکر کوي یو او یا آیات کې او درې او یا کې بیا دریم حکم ذکر کیږي حکم د قتال او د هغې علتونه بیانیږي نو د دویمې حصې اولنې باب تر د و او یا نمبر آیات پورې چلیږي ان الله یامرکم الله تعالی حکم کې یقینا الله تعالی حکم کې تاسو ته ان تعد الامانات چې ادا کوي حقونه الی اهلها حقدارانو داغی ته ادا کوي حقونه حقدارانو داغی ته و اذا حکمتم بین الناس او کله فیصله کوي په میند خلکو کې ان تحکم بالعدل نو فیصله کوي په انصاف باندې مبصرین لیکلی دی د دې آیات خاص سبب موجود دی خو لیکن حکم عام دی عثمان ابن طلحه ابن ابي طلحه دا د هغې په باره کې نازل شوی دی کله چې مکه فتح شوله نبی صلی الله علیه وسلم د فتح مکې په موقع باندې د عثمان ابن طلحه نه د کعبې چابیانې واخیستلې او په هغې باندې د کعبې دروازه کلاو کړله بیا نبی صلی الله علیه وسلم هغې ته چابیانې واپس ورکړلې د آیات دغه په باره کې نازل شوی دی او علما لیکلي تر اوسه پورې د چابیانی داغي په خاندان کې داغي په اولاد کې دغه چلی او علما دغه لیکلي دي ډیر وضاحت به کړی دی علامه علوسی رحمت الله علیه لیکلي دي بعضې په هغې باندې رد کړی دی خو لنډه خبره دا شوله چې بس دا آیات چې دی عام دی اگر که خاص اسباب علماو لیکلی دي خو لیکن حکم د دې بالکل عام دی ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها یقینا الله تعالی حکم کوي تاسو ته چې ادا کوي تاسو الامانات حقونه الی اهلها حقدارانو دغی ته امانات د دین مراد حقونه دي چې په ذمه د انسان باندې دي او دا عام دی دا الله تعالی حقونه دي نو الله تعالی دغه حقدار دی هغه ته ادا کوي که د بندګانو حقونه دی پیالی دی که قولی دی که اعتقادی دی نو هغه هم ادا کوي ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها صاحب اللباب په دې کې ډېر تعمیم کړی دی او ډېر بهترین تفصیل دی بیان کړی دی ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها الله تعالی حکم کوي تاسو ته چې ادا کړئ حقونه د حقدارانو د هغې ته نو د هغې حق دا ذکر کړی دی دا جب استا سره د الله تعالی امانت دی نو د دې حقدار چې په دې باندې دروغ ونه په دې باندې غیبتونه ونه کې په دې باندې کنځلې مکوا چغلې پې مکوا او دغه سي د کوپر او د شرک د بدعات پهش خبرې په دې باندې مکوا ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها د جبې حق مداک دا سترګې الله تعالی در درکړې دي نو دا ستا سره د الله تعالی امانت دی په دې باندې حرامو ته مه ګوره دغه سي غوګونه ستا سره د الله تعالی امانت دی په دې باندې ګانې بجانې پهش خبرې دا په ماوره دروغ ته په غوګ مګ ده بلکې په دې باندې د الله تعالی کتاب د الله تعالی پیغمبر حدیث په دې باندې واوره دا سیر ټول اندامونه لاسونه دی خپې دي دا ستا سره د الله تعالی امانت دی ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها د الله تعالی حقونه دی هغه ادا کړئ مونځ دی حج دی روژه ده زکات دی او دغه سي جهاد د هجرت د الله تعالی په لار کې دا ټول دا په کوم داخل دي چار سره امانت یې خو درې هغه په صحیح طریقې سره ادا کا ځکه کاغه دی ادا نکړل د الله تعالی پیغمبر وي دغه منافق دی لا ایمان لمن لا امانت له پچا کی چې د امانت لحاظ نه نو هغه پورا مؤمن مسلمان هم نه لري ولا دین لمن لا عهد له هغه سړی دیندار هم نه لري چې څوک د عهد وفاداری نه کوي او د الله تعالی پیغمبر ویلي کله چې په امانتونو کې خیانت شروع شي نو دغه قیامت علامې دی بیا قیامت انتظار کوي اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه د الله تعالی پیغمبر ویلي صحابي ته پوسه کاوه کیف اذاعتها اې د الله تعالی پیغمبر د امانت ځای کېدل سری نو نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل اذا اسد الامر الى غیر اهله فانتظر ساعه یو سړی د یو مسؤلیت حقدار نه دی او دا ورته ورکړي ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها نو تا حقدار ترې حق نه دی ورکړی یو سړی د یو مسؤلیت قابل دی هغه تر هغه مسؤلیت ورکړي مسلمانانو مجاهدینو امری هغه هغه چاته ورکړه چې د کونډو یتیمانو سره غداری نه کوي خیانت نه کوي او د کاپستاب د شهیدانو په وینو باندې او په د پیدایانو په غوخو باندې هغه په دنیا باندې چا سره سمجوتی په هغه باندې نه کوي ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها مفسرین لیکلی عدل له عمراو په خپل رعیت کې دا پکې هم داخل دی دغه سي د علماو عدل هغه دا دی چې مؤمنان مسلمانانو ته صحیح عقیده وخی او دغه سي صحیح د نیکی اعمالو ته وخی د تعصباتو نو د باطلو نه بچ کی د خځې امانت د خپل خاون سره دا دی چې د خپل ځان حفاظت وکړي د خپل خاون تابعداري وکړي دا امانت دی ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل علماء یو واقعي لیکلی دا په صحیح حدیث ته بخاری کې راغلی دا په مختصر اندازه باندې بغه وایو او مخ ته بیا سبق وایو دا بعضې واقعیات د دې لپاره بیانیږي یو خو په صحیح حدیث کې راغلی د قرآن د آیاتونو شرح د هغه وضاحت دی او په دا بعضې واقعیاتو کې عبرتونه هم ډیر زیاتی د دې وجې نه ویل پکار دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای اشترا رجل من رجل عقارا یو سړی د بل نظمکه واغستله نو کم چې دې زمکه اغستله الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب هغې هغه ځمکه کنله نو په هغې کې یو خوم راوختو یو منګی پکې راوختو د سرو زرو ځمکه یې اخیستې وه د یو سړي د بل نه ځمکه واخیستله په هغه پټي کې کرونده کوله په هغې کې د سرو زرو یو منګی راوختو نو فقال له الذي اشترى اشترى العقار خذ ذهبک مني دا لاړ او د چا نه چې ځمکه اخیستې وه نو هغې ته یې ویل وایي دا سره زر دې واخله دا زما نه دي په کار ځکه انما اشتریت منک الارض ما خو ستا نه ځمکه اخیستې ده ما خو نه سره زر نه دي اخیستي دا ستا دي دا واخله هغه ورته ویې وروره ما خو په تا باندې دا ځمکه در خرڅه کړې ده او په دې ځمکه کې چې څه دي انما بعتک الارض وما فیها ما خو ورته د ځمکه ټوله در خرڅه کړې ده په دې ځمکه کې جو سر شي که سره پکې راخیږي او که تش خمان سکاره سکاره پکې راخیږي او کار څه پکې راخیږي ما خو د باندې د ځمکه خرڅه کړې ده په دې ځمکه کې سری مال باندې غدا خرڅ کړي زه دا نه اخلم ایو په دې باندې جګړه ده وستانه ما ځمکه اغیستې ده په دې کې سونه راوختله خپل سونه دی واخله ما ستانه ځمکه اغیستې ده ابلو توی د الله تعالی بنده مار باندې د ازمکه په دې ازمکه کې سری د هر سرمانه ما در خرڅ کړی دي دته ماته سوید د دواړو جګړه راغله په تحاکما الی رجلین یو بل مؤمن مسلمان ته فیصله ویوړله وی مار د نظمکه غشته اوس په کسره راوخته لږم خپل سره دی واخله هغه ته ویل کمار باندې زمکه اوس په دې کې سری مار باندې ټول در خرڅ کړی دی زه ولې سره واخلم جګړه راغله نو هغه د یو ته ویل چې وای استاد هغه شته ستا غلام شته ستا الک شته بچی شته کنه هغه یو توی او دی بل ته وستا لور ستره وی او وی ترې د خپل لور دله په نکاح باندې ورک او دغه مہر مقرر کړي خبر اخلاص شوه دا فیصله شوه خبر اخلاص شوه او هغه ته وای چې س پاغي باندې په صدقه کوي بس هغه لور کوي دغه واقعیا په صحیح په صحیح حدیث ته بخاری کې راغلی ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها کدا چرته مونږ او تاسو مونږ دی داسې بم پټه کړی و داسې چې چرته څوک ته دین خبر نشي ان الله یامرکم یقین الله تعالی حکم کوي تاسو ته ان تؤدوا الامانات الی اهلها چې ادا کوي امانتونه ادا کوي حقونه الی اهلها حقدارانو دغه ته و اذا حکمتم کلی فیصله کوي بین الناس و من خلکو کې ان تحکمو بالعدل نو فیصله وکړي د انصاف ان الله نعم ما یعظکم به یقینا الله تعالی ډیر ښه نصیحت درکوي تاسو ته به په دغه سره په دې خبرو باندې الله تعالی تاسو ته نصیحت درکیا او عدل سره د الله تعالی کتاب او د نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقې د عدل له ان الله نعم یعظکم به دا ان الله نعم یعظکم به د علت درما قول لپاره په دې باندې په عدل او په انصاف باندې فیصله زکه او کې چې الله تعالی تاسو ته ډیر زیات خنه صحت درکې بری سره بری خپل حکم سره نو بیا هغې ته تسلیم شئ هغه ومنئ یا ایها الذین آمنو ای ایمان ولو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول حکم ومنئ د الله تعالی حکم ومنئ د نبی صلی الله علیه وسلم دا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول د الرسول سره لفظ د اطیعوا دوباره ذکر شوی دی په دې کې اشاره ده لکه سرنګی چې د الله تعالی کتاب مستقل دلیل دی او داغه خبره منل پکار دی نو دغه سي د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث مستقل دلیل دی و اولی الامر منکم د دې سره لفظ د اطیعو نه ذکر شوی په دې کې اشاره ده دیته د خپل حاکمانو د خپل مشرانو به اله منی چې هغه مالم یو مر به معصیتین حدیث کې راغلی دی چې د الله تعالی او د الله تعالی په خلاف د ته حکم نه کوي دا په ډیره عجیبه نکته مو پسې نه ویلې ده اطیع الله د الله تعالی تابعداري وکړئ دغه مستقل حکم دی اطیع الرسول نو د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري کول دا مستقل حکم دی خو لیکن و اولی الامر منکم د دې سره لفظ د اطیع نه دی ذکر شوی نو اشاره ده دې ته چې د خپل والیانو د مشرانو به اله منئ چې هغه دغه خبره د قرآن او د حدیث سره برابري خبره د قرآن او د حدیث سره برابري اولو الامر نه مراد څوک دي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما او جابر رضی الله تعالی عنه وی مراد د دینه فقها او علما کرام دي چې هغه خلکو ته د الله تعالی دین خي د الله تعالی کتاب او د نبی صلی الله علیه وسلم طریقې او ته خي نو په دغه خلکو باندې د دغه سي علما کرام اطاعت لازمي دی تابعداري لازمي ده دویم قول ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای مراد د دینه والیان او اختیارمند حکومت تی مراد دی د چا په لاسو کې چې د حکومت اختیارات دي اسلامی حکومت اختیارات دغه تی مراد دي ځکه مخکې مسله ذکر شوله چې ان تحکمو بالعدل فیصله وکوي په قران او په حدیث باندې په بل څه باندې فیصله نه کوي نو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مراد دنه دغه یا ایه الذین آمنو ایمان والو اطیعوا الله تابعداری کوی د الله تعالی حکم منی د الله تعالی نو د الله تعالی منل سری د قران و اطیعوا الرسول حکم منی د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث د نبی علیه السلام دی و اولی الامر منکم دو معنی شولی او خواندان د پوی منکم تاسو نه علما کرام حق پرس علما کرام چې د مؤمنانو مسلمانانو اصلاح کوي په قران او په حدیث سره دغه خبره اومنی او دویم اولی الامر اختیارمند حکومت اختیارمند د مؤمنان مسلمانانو والیان او حاکمان فإن تنازعتم بشین نو که اختلاف وکړ تاسو بشین په یو څه څیز کې پردوه الی الله و رسول او ګرځوي فیصله دغه پردو حکمه الی الله اصل لسره او ګرځوي تاسو فیصله دغه الله تعالی ته نو د الی الله نو مراد الی کتاب الله ده و رسول او نبی صلی الله علیه وسلم ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ژوند کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فیصله ویسي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات کېدو نه وروسته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث ته فیصله ویسی ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر که تاسو ایمان لرئ په الله تعالی باندې په ورځ وروستنۍ باندې نو د ایمان د پاره شرط څه دی د الله تعالی کتاب منل د الله تعالی په کتاب باندې فیصله کول او دغه سي د نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې فیصله کول ذالک خیرون دا کار غوره دی ستاسو لپاره ذالک خیرون ذالک رد کول ستاسو د اختلافاتو د فیصلو الله ته د الله تعالی پیغمبر ته دا غوره دي و احسن تاویلا او ډیر خیسته انجام والدي و احسن تاویلا ډیر خیسته انجام والدي و احسن تاویلا تاویل دو معنی دي یو معنی دار چې دغه په اعتبار د معال او د عاقبت سره ډیر زیات ښه کار دی دوی معنا په سینو ذکر کړی دا او احسن تعویله ډیر خیسته بدلی والدی که فیصله مو کړل د الله تعالی په کتاب باندې او د نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې نو دغه تعویل د دغه عاقبت هم خیسته ده نو دغه سي داغه بدلم ډیر زیاته خیسته ده الله تعالی ورته دغه بدله درکې نوس الله تعالی د هغه حال د هغه چا حال ذکر کوي چې هغه د الله تعالی د فیصلې او د الله تعالی د پیغمبر د فیصلې نه خلاف کوي او هغه څوک دی غون من تکزیړ نارنج صحیح ده هغه څوک دی منافق دی کره منافق هغه چې په الله باندې ایمان نشته دی د الله تعالی پیغمبر باندې ایمان نشته دی د الله تعالی په کتاب باندې ایمان نشته دی دا ډیر شی آیاتونه د قران کریم د دین ورستو د نازل شوی دی په بار د منافقانو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وخت کې یو خاص واقعیا راغلی و کله چې ډیر پر هغه وایو نو بیا په ټولو آیاتونو باندې پویږي دا واقعیا حاصل ده دی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی وی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وخت کې یو منافق بشر دغه نوم بشر د یو یهودي سره تنازع راغله خو زه تاسو ته ویم د منافق په مطلب باندې ځان پوهه کوي منافق د نبی اسلام په زمانه کې منافقان کمو غټي غټي ګری به وي تسبیح و سره پلاس کې ور سره وي او په جماعت کې وي د نبی له صلوات والسلام سره منظم کا او په ظاهر باندې ومن الناس من یقول آمنا بالله او دا به چې صحیح مسلمان یم روجي وی نیولې جهاد لبام تل خو کله کله ود لارې د مین را واپس کیدله چاندې به هم ورکولې دا ټول کارونه کول حجونه کول د هر څه ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دی د یو آیات په شرح کې چې د درې عبد الله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین نبی صلی الله علیه وسلم به کله بیان کاو دا و مخکې پاسې د ترغیبی بیان باول دا وک اعلان بده کاو لکه تبلیغیان صاحبان چې کله بیان کین یو پکې مخکې پاسې وي خدای مو بخه کینی او دا د دغه د دین اسلام خبره وکړي او تاسو سره کینئ نو دا بیان به اول چا کا او دا به عبد الله ابن ابي ابن سلول به دا بیان کاو او څه به ویل ان الله یا ایها الناس ان الله اکرمکم بباسط هذا النبی ای خلق تاسو پویږئ الله تعالی تاسو له ډیر عزت درکړی په تاسو کې د پیغمبر را لېږلی دی پسمعوا له واطیعوا د دې پیغمبر دی خبرې ته ګوره ښه غوږ کېږدئ او بیا یې ومنئ خبره دغه منافقانو دغه غټه غټه ګیره ده نو په دې وخت کې څه د هغه زمانی منافقان او د دې زمانی یو کره مسلمان دا یو شی دغه نن سبا خو هم خلک دغه ته مسلمان وي چې بس کلمه وي ګیره پرېخي مونږ کوي بس دغه دغه هغه زمانه کې دغه منافقانو دا کار وکاو د يهودي سره اختلاف راغی یو من یو دغه تنازع راغله نو دی دغه ته ویلل دی منافق ویلل وای راځه کعب ابن اشرف ته پیسې راوړو کعب ابن اشرف دا دا دا درباری مولاو او ودا لکه نن سبا کې دغه دی دا څنګه چې د عدالتونه دی په حکومتونو کې او قچری دی هغه باندې به هغه رشوتونه ما غیستل روپۍ به ورکړلې نو دی دغه ته ویل دی منافق وای کعب ابن اشرف ته پیسې راوړو هغه يهودي او تویل لکه چې توس په کاوی ابن اشرف پسې دی هغه په هغه دوه درې میله اته میله لري دی ته دومره کرای په کې لګې دی دغه ته زی ته د جج او د وکیل او د لزی خو دی پیغمبر باندې فیصله وکړه کنه ته خوم ځان ته مسلمان وې ته خو د پیغمبر منل دی کنه د يهودي دا یقینو چې پیغمبر علی صلوات و سلام رشوت هم ناخلی او دغه سی په دې باندې پویو چې دا حق فیصله کوي و د باندې فیصله وکړو نو منافق خاصم د زلنه نه وخوې زاو چې تنه دی دومره راځي ورشوله نبی صلی الله علیه وسلم ته فیصله ویوړله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ول فیصله وکړه هغه ځان ته چې مسلمان وایا هغه په ناحق باندې او هغه يهودي په حق وو که د يهودي سره هم ستا مسله راشي قرآن باندې فیصله کې دا نه چې مسلمان په یو غلطه باندې نښتی دی او داسې کله چې بهر ته ووتله نبی علیه صلات وسلام له فیصله وکړله منافق ورته ویې یاره زما خو داسې ډېر اطمینان په دې باندې ونه شو که د های کورټ ته یا د بل ځای ته دا فیصله وي نو ډېره به ښه نه وي وی کم ځای ته یې وړو وی راشه ابوبکر رضی الله په هغې باندې هم چیک کړو چې هغه څه وایي که دا سړی پکې خطا شوی که هغه پسې نور کتابونه وګوري د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خوا لاړل یهودي په دې باندې پوه و چې فیصله خو یو یو شی حق فیصله چې بس هغه حق دی او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته هغه شان کې فیصله وکړه کوم چې نبی صلی الله علیه وسلم کړی و یاره وای خبرې وای زما زړه په اوسه موبنس کی ما تخکاری چې د دوه به یو بل سره مشوره کړي که څه چل وکړي خو یاره ما ته اسی خپیړم کړی دي او راځ چې بل سړی د ورشوې کمیله عمر رضی الله تعالی عنہ ځکه رد دا یقینو چې دا خواسم در یهودیانو ډیر زیات سخت کرکه دی کوي مخالفت دی کوي اوس بدل یو سپیړه ورکی چې خدای د غر قضا ورک شسره مسلمان سره د غراغله دروازه د عمر رضی الله تعالی عنہ ټکوله يهودي او توزه چلاړ شو هر چاله چې زیرا چیزو چې کله لاړل عمر رضی الله تعالی عنہ را ووت وې څه خبره ده وې زما د دې یو مشکل لاغل چې فیصله یو کې نو وې بالکل به وکما د يهودي او توې سی به وې زه خبره کوم قاریږي به خونه وې نه وې یو ځل نبی رسول سلام فیصله وکړه وې د نه منله وې بیا د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ خور لړل وای هغه فیصله وکړه اوس دا و چې د د خواله ځو نو اوس مونږ ستا خوا ته راغلی چې څنګه کینو نو عمر رضی الله تعالی عنہ دا منافق نه ته پوسو کوي دا رښتیا وای د څه خبر پر رښتیا دا وای او بالکل دغه سیده اوس مونږ چې دی خواله بلار شو دا به کم وګورو چې دا فیصله صحیح کوي کنه کوي نو کله چې عمر رضی الله تعالی عنہ ته بس وې تاسو دلته کینئ او زه کتاب راوباسم درې کور نه په هغې باندې فیصله وکړو صحیح نو تورې راویستله او دغه منافق سټې په هغې باندې ووهه علما کرامو لیکلي دي په دې وخت کې دا مرتد شو په دې خبره باندې د الله تعالی د قانون دومره زیات مخ دومره معمولی مخالفت یې کړی معمولی مخالفت خو لیکي نه دا په دې باندې مرتد شو نو کله چې دا مرتد شو نو هغه په سټ سټه وه په تور باندې او مردار کاغه بیا د منافقان راجم شول د مدینه منافقان راجم شول او دا خبره وکړه چې اوس خو دښمنی راغله ده خو په داسې وکړو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل وای دا د دیت ورکی سړی لرکن دا مسله مشکل کیږي نبی صلی الله علیه وسلم هم د پریشانای په حالت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پریشانای په حالت کې چې دا اوس څه دي ځکه چې اوس خو دیو طرف ته دا ظاهري مسلمانو ښکاره ده انت مسلمانو وایي غټه غټه ګیره په ما پسې مونځ کو او دا خو مشکل لا ډیر زیاته الله تعالی دا آیاتونه د هغې په باره کې نازل کړه پاکستان کې اجازت شته دی نشته دی اجازت چې چا مونږ د الله تعالی په قانون باندې فیصله کوله په سواد کې په بل بل ځای کې وشول نو پای کې څه وشول دغه بیا هم نه مني دویمه خبره داره چې هغه حکومت دی ولې نه نافذوي د الله تعالی قانون داسې اجازت دی پکې نه ورکوي حکومت وایي دی ته فیصله وکې په هغې باندې راټینګې وې په احکامو کې اکراه ده په احکامو کې به زور کې خامخه دا به منې نو دا ټول آیاتونه د هغې په باره کې ناپیس شول او پاکستان کې هم دغسې ده چې د یو کورټ نه بل کورټ ته لاړ شي درې کورټونه دي پای کې شیشن کورټ دی او های کورټ دی او بل سپریم کورټ دی دا کورټونه دی پکې یو ځای نه یو ځای ته ځه او د بل ځای نه بل ځای ته ځه الله تعالی دې آیاتونو کې دغه وایي مفسرینو لیکلي په دغه واقعه کې دا منافق یې ولې قتل که الله تعالی د د عمر رضی الله تعالی عنه تایید وکړه په دې آیاتونو کې او ګوره یریدون ای تحاکم للطاغوت دې دې کې الله تعالی دغه ذکر کړی دی په کعب ابن اشرف باندې فیصله کړی هم نه ده په کعب ابن اشرف باندې فیصله نه کړی خو هغه منافق صرف دا اراده کړی و نو اراده د اراده د تحاکم ال طاغوت دا بی دینی ده دیو جن علماء کرام دا لیکلی دي په حاکمیت باندې چې چا کتابونه لیکلی دي نو هغه په کې دا ټکی ویل کچا نن اراده وکړه اراده د کوپر دا هم کوپر دی که چا د سیویل چې زبه یو میاش بعد کافر کېږم دا د نن نه کافر شو د سره که چا دا ویل چې زبه سبا په توغوتی نظام باندې فیصله کوم د نن نه دا بی ایمان شو خزه به طلاق شول او دا مرتد شو دا بی دین شو الم ترای للذین ایتنو ګوریا کسانو ته زعمونه چې داوی کوي یزعمونه یدعونه دعوی کوي انهم امنو چې ایمان راوړل دی بما انزل الیک په کتاب باندې چې نازل کړل شوی دی تا ته څه معنی ده پیټ کوي اوس الم تر ال الذین الله تعالی وای آیتن ګوري ها کسانو ته چاغي داوی کوي دغه پاکستان دغه پاکستانیان دغه پارلمان ولا دغه جمهوریان داوی کوي انهم امنو چې دوی ایمان راوړی دی بما انزل الیکا په کتاب باندې چې تا ته نازل شوی دی په قران باندې وای زمو په قران باندې ایمان شته لري وسم وای کنه وای مونږ خو قران نه یو خلاف و ما انزل من قبل کوا کتابونه چې نازل شوی دی مخکې ستانه یریدون ایتحاکموا الی الطاغوت غواړي دیو چې فیصله وسی جمهوری پارلمانی نظام ته پارلمانی نظام ته پیسې وړي الله تعالی وي اراده نه دغه بلونه پاس کوي په دې باندې یو زنا بر رضا ده بل زنا بل جبر ده کچا په خوخه باندې الک او جنې راضي شول زنا یو کړل دا ما پیډې ته سنشته یریدون ان یتحاکم الی الطاغوت د الله تعالی فیصله دار چې السارق والسارقه فقطع ایدیهما نو دی وای چې جیل ولا ورکه زیناکار سړی هغه کوړی باندې وه نو دا وای کرازیو دی بل سره نو بس دغه وای نو چې صرف اراده لري یریدونه غواړي دی چې فیصله وي سیله طاغوت غیر الله ته قانون ده د غیر الله قانون ته دې ځای کې په اتفاق د مفسرین د طاغوت نه مراد هغه لوی مولوی سیبت مراد او کعب ابن اشرف لوی شیخ القرآن لوی شیخ الحدیث چې هغې به رشوتونه اخیستل او د الله تعالی په قانون باندې فیصله نه کوله وقد امرو به وقد امرو او حکم شوه د دې ته یک پرو به چې د جمهوریت پارلماني نظام نه انکار وکړي انکار وکړي د فیصلې د هغې نه ځکه دا مفسرینو لیکلي دي چې د د پارلماني طاغوتي نظام منل دا ایمان به طاغوت دی او کفر بالله دی او د ایمان بالله دا تقاضا کوي د کفر به طاغوت د دیو جنا علما لیکلي دي دا یو لطیفه ده وای چې مسلمان کفر نه کړي نه مسلمانېږي دا کم کفر دی چې مسلمان کوپر نه کړي دا نه مسلمانېږي دینه مراد کوپر به طاغوت د چې چا کوپر به طاغوت نه کړي نو ایمان بالله نه دی صحیح لا اله لا اله دا په تور د قینچې لیکل کیږي دا هر څه کټ کا پرې کا بل شی نه منم الا الله دا الله غمنم او دا نور نه منم نو الله به مسلمان شي اول تخلیه ده بیا تحلیه ده اول به خپل زله د غیر الله نه پاکي دا غینه ورستو بیا تحلیه بیا ځان صفاکه پاک پاکي کپړې واغونده خوشبو لګا وغیره وقد امرو حکم شوی دی ته یک پرو بی چې انکار وکړي پیسې د غیر الله نه او نو د د پاکستان چې کم نظام دی تر تر عین دا د الله تعالی قانون دی کړه غیر الله قانون دی الله وی تاسو دا حکم شوی دی دین و انکار کوي دین و بایکاټ کوي و یرید شیطان او غواړي شیطان ایذلهم چې گمراه کړي در ځلالم بعیده په گمراهی لري سره د حق نه یرید شیطان او انساني شیطان انسی شیطانان دغه پارلمانان دغه طاغوتیان دغه جمهوریان دا ټول شیطانان دي کنه ایو ذلهم چې گمراه کی دی لره د حق لارې نه زلالم بعیده یو د نفس زلال او دویم د زلال بعید مخکې دا بار بار ویل شوی دی زلال بعید هغه د ایمان سره نه جمع کی او د یو د نفس زلال کله کله هغه د ایمان سره جمع کی نو کوپر کله چې دی کوپر به طاغوت ونه کا بلکې طاغوت دی اومنه نو داسې گمراه شولې چې ایمان د بکینشتره ایمان د پکې نشته نو مونږ خبره وکړه لکه چې سړی زکه مردار ک چې هغه مرتد شوی او یرید شیطان او غواړي شیطان چې گمراه کیده را په گمراهی لري سره د حق نه و اذا قیل لهم کله چې ویل شي دیوته تعالی وراشی الی ما انزل الله فیصله د هغه څه ته چې نازل کړی دی الله تعالی و الی رسول او نبی صلی الله علیه وسلم ته رایت المنافقین تبین منافقون در یسدون عنک سدودا چې اړه یسدون چې اوړي دی عن کستانه سجوده په اوړېدلو سره نور مسلمانان هم اړی او دغسې تا هم د الله تعالی د دین نه بل طرف ته اړی اوس مونږ دا خبره کو زه د ټول تحریک طالبان پاکستان له خوا یو خبره کوم او دا زه داسې ویم چې به دعوې سره ویم نن دی په پا پاکستان کې اسلامی نظام نافذ شي د تحریک له خوا زه ذمہ وار یم بیا به ډز نه کیږي پاکستان کې چې د الله تعالی قانون کله راغی هغه قانون چې الله او د الله تعالی پیغمبر ویلی دی په هغه طریقه باندې حدود قصاصات دا ټول ناپیس شول په پا پاکستان کې نو دا ته زره تحریک د طرف نه ته دا خبره کومه دز بنې بیا پاکستان کې هغه یو مولوی سم نه چاته پوس کړه وای په دې شریعت کې دا خودکش جایز ده کنه هغه ته کو خودکش وای پیدایي ته استشهادي ته خودکش وای وای په شریعت کې دا جایز نه دی وای دا ته څنګه خبره کې وای په شریعت کې نه دی جایز پاکستان کې ماته شریعت راوخه چې کله شریعت راغی بیا کې ناجایز دی نو شریعت شته دی نه نو په اوس خو ځکه جایز دي شریعت نشته دی په شریعت کې دا نشته دی چې کله شریعت وو د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام راغی بیا پکې دغه نشته دی د الله په شریعت کې نشته دی خدا چې طاغوتي نظام نو بیا په هر ځای کې دغه کوه دا بیا جایز نه بیا فرض دی باندې لازم دی باندې رأیت المنافقین تبعین منافقان برای سدون عنک سدودا اوړي دیوستانه مخړه استانه سدودا پاوړي دلو سره پکې پیدا صاحبت مصیبتون دا خو حکومت دی کنه یو څو یو څو وخت مخکې مونږ د ماخام په نشریاتو کې خبره کړې و دا غي ویډیو اوس هم موجود ده که څوک غواړي مونږ به ته وخایو که چاته نه معلوم مونږ به ته وخایو یو بیس دی پاکستان کې یو غټه چونی ده د پوج او د پولیسو هغه پکې ښکاری پوجانو پولیس پکې ښکاری کیمرې لګېدلې دي دا غي په خوا په روډ باندې یو زنانه تیریږي یو موټر سایکل ور تیر شي بیا پسې واپس را راشي پسې زنانه ونی سی او په روډ کې راو پر دی په خپو په لته باندې په وروخیږي او دا غي د غوګونو نه والی را لري کې او دای کی دا اسلامي نظام دی دا مدینه ثانی ده په مدینه ثانی کې داسې چا د خور لور ته چا کتلی دي نشي کتلی په مدینه بازار ته یو زنانه وتی دا د کور د ضرورت د پاره سامان اخلي کور کې نور څوک نو یاره پردی حکم په دغه وخت کې نو راغله یو يهودي دی د هغې په دکان کې چې کله د مسلمان د مسلمانې زنانه د مسلمانې خور کله سودا وکړله نو هغه چې کله تلله نو د یهودي تیرا پړونه لګ راونی و د هغې د مخ نه د پړونه لګ را لري شو بل مسلمانو ته ګوري چې دا زما د خور بیزتی وکړله نو ورغه تورې راواغی سره دغه سره ټوپکې تیارې وي د صحابه کرامو سره تورې تیارې به ورسره وي راغې د دغه یهودي د سره پیوا په دوه ځای کې نور یهودیان نه پاسېدل او هغه صحابي شهید ک هغه مسلمان شهید ک په دې کې جنگون خطه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول یهودیان د مدینه نه ویستل نو ته خو دغه خپل خور ته په ډالرو په عوض کې ته خرڅېدات دا د مدینه ثانی ده دا اسلامی حکومت دی عاپې صدیقه سوک ده د لال مسجد او د جامع حبسې جنکۍ څه شولې هغه په کم ځای کې خرڅې شوې دي د هغې د نن تاریخ پورې د هغې حالت معلوم دی چې په کم ځای کې دي رأیت المنافقین یسدون عنک سدودا نو ته به ویني د منافقان لره چې مخ اړی دیو عن کستانو سودو دا په مخ اړولو سره په کای پیدا صحابت مصیبت نو څرنګه به حال لري کله چې ورسیږي دیو ته مصیبت دې ذکر مصیبت نه مراد دا مسلسل کلام روان دی دغه واقعیا ده کله چې ته مصیبت ورسېده یو ته مردار ک نو بیا وای بما قدمت ایدهم په سبب د هغه عملونو باندې چې لګل دي مخکې لاسونو د دیو نسبت لاس ته شوی د زیات کارونه په دی باندې کی مراد تنه بدن دی ثم جاءوک بیا دی راشی تا ته یحلفون بالله قسمونه کوي په الله تعالی باندې ان ارادنا اراده نه د کړی مونږه الا احسانا مگر دنه کوي او توفیق او د جوړخ په میند دوانو کې او توفیق چې دوانو جوړخ راشي دا چې کله دغه یو پکې مردار ک نو بیا راغلل نبی علیہ السلام ته ویل وی اوس خو لانجه سیمون ختلې او دا سړی چور نو د دغه غټه ګیره او ګوره په مانځه کې به هم ودرېده خو اوس داسې وکړي چې سړی قتل کړی دی اوس داسې نوره دښمنین خلي خو داسې وکړي چې ته عمر رضی الله تعالی عنه ته وی وی دیت ادا کړي چې دا معامله ختم شي نو الله تعالی وی اولایک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم الله اولایک دغه کسان دغه پلیتان دغه طاغوتیان چې د الله تعالی په قانون باندې فیصله نه کوي یعلم الله پوی دی الله تعالی ما فی قلوبهم په هغه باندې چې د دوی په زړونو کې ما فی قلوبهم د دوی په زړونو کې څه شی دی منافقت دی او دغه سي دشمنی ده د دین اسلام سره دشمنی ده د مسلمانانو سره د الله تعالی د قانون د غوښتونکو سره ما پی قلوبهم فاعرض عنهم وس الله تعالی ذکر کوي آداب مسلمانانو ته فاعرض عنهم نو مخواړوي د دیو د دیونه یو قول لم بصرینو داره د دیو عذرونه ما قبلوي فاعرض عنهم عذرونه ما قبلوي دا مراد واعظهم او نصیحت کوي دیو ته وعظ په عربی کې اصل منع ته او زجر ته وي نو دې دې کې معنی دا شله واعظهم او نصیحت کوي دیو ته وعظ کوي دیو ته دیو ته داسې بیان وکړي چې دیو درې حسد نه د منافقت نه د مکرونه نه او درې غلطو کارونه دیو منشي وعظهم وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا او وای دیو ته فی انفسهم په بارا د ځانونو د دیو کې قولا بلیغا وینا اثرناکه یو مطلب د دې دا دی چې دیو ته یوازې یوازې ځان ته ځان لو ته خبره وکړي یو خو مجموعي خلکو ته جې تقریر دی منافق ته یو یو کس ځان لزان لوای چې لکه دا کار مکو دا د بيدینۍ کار دی پاکستان ته څو ځله ویل شول او څومره انقلاب په پا پاکستان کې راغی څومره شهیدانو شول او د دعوت دوه طریقې دي پی انفسهم د دیو د منافقت په باره کې دریم قول هم پسرین دار چې دا پی انفسهم متعلق دی په بلیغن پوری نو معنی دا شوله قل لهم وای دیو ته قولا بلیغه وینا اثرنا کپی ان پوسهم چې اثر وکړي د دې په زړونو کې داسې وینا او توقع چې د دې په زړونو کې اثر وکړي خپ فصاحت او په بلاغت سره داسې وینا وتوک او یا چې ردیو په زړونو کې اثر وکي داسې وته وایا چې که او دې نه منله نو سبا وری د اثر بیا شاته په ملا باندې پروتي یره او تورکا د قتل نه یره او تورکا د قید کولو نه که توبه دی وینستله نو زما او ستا به دغه حالی لکه د څنګه حال چې دی که زما د باندې لاس بر شو نو زه دې پرېږدم نه او که ستا را باندې لاس ور بر, بر, بر شو هسې مې تا له ورځ پورې اسره نه ده کړې بس ته خپل کار کوه زه خپل کار کوم وقل لهم وای دیو ته فی انفسهم په باره د نفسونو د دیو کې یعنی ځان لو ته وای قولا بلیغ وای نه اثر نه که یو مطلب دویم قل لهم فی انفسهم وای دیو ته فی انفسهم په باره د هغه څه کې چې ردیو په زړونو کې دی منافقت په باره کې او تاثر اثر نه کوي نه او که چې د منافقت نه نور قلار شه او دریم قل لهم وای دیو تا قولا بلیغا وینا اثرنا کفی ان پوسیم چې دا اثر وکړي دیو په نفسونو کې د فصاحت او د بلاغت نو ته ډکه خبره وکا او یا پی چې دیو په زړونو کې اثر وکړي یره او تلک دمکی او تورکا چې بیا قرار نشولې نو زمونږه عملیات به جاری وي محمد خراسانی دا ته وای کنه محمد خراسانی وای زمونږ عملیات به تر هغه پورې جاری سو پورې چې پاکستان کې د الله تعالی نظام نه رااله قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا الحمدلله بیګاوم کار شوی دی او ان شاء الله دغه اراده لرو چې ما خامانه خبرونه کې اوریدونکو ته دغه وضاحت وشي و ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله زجر د منافقانو د زجر نه وروسته اوس الله تعالی ترغیبات ذکر کوي د نبی صلی الله علیه وسلم اطاعت ته الله تعالی چې دا پیغمبر را لیږلی دی نو د ده د رالیږلو مقصد دا دی چې د ده تابعداري وکړلی شي نو چې ته یې تابعداري نه کوې نو الله دا پیغمبر بیا ولې رالیږل دی الله خو دا پیغمبر دې لپاره رالیږلی دی چې په کومه اختلافات راځي نو د مسلمانانو په منځ کې وداغي فیصله کوي نو خو ته منې نه نو ته د الله پیغمبر بیا ونه ونه مان کړ و ما ارسلنا من رسول او نه در لګلې مونږ هیڅ یو پیغمبر الا لیطاع باذن الله مگر دې لپاره چې تاویداری وکړل شي دغه په حکم د الله تعالی باندې نو په دې کې اشاره ده دیتا چې د الله تعالی د پیغمبر تابعداري دغه د ذات د وجنه نه ده دا غر ذات د وجه نه ده بلکې هغه د الله تعالی پیغمبر دی په وسب د رسالت باندې او دا د الله تعالی په حکم باندې دی اصل لسی ده چې خبره د مرسل دا خبره خبره د مرسل دا خبره د مرسلی نه خبره د مرسل دا خبره د مرسلی یعنی دا پیغمبر چې چا لیږلی دی دا پیغمبر خو چې کومه خبره کوي نو دا اصل کې خبره د غلیګون کې ده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تابعداري چې کینو درته الله تعالی ویلی ورسته دی آیات کې تفصیل لري او مار سلام من رسول نه لري لګلې مونږ هیڅ یو پیغمبر الا لیطاع باذن الله مگر چې تابعداري وکړي چې دغه په حکم د الله تعالی باندې ولو انهم که چری دا خلق از ظلمو ان په سوم کله چې ظلم وکړ خپل ځانونو باندې د الله تعالی د پیغمبر خبره اونه منله دې دې کې د ظلم نه مراد عصیان دی د نبی له صلوات والسلام دې دې کې مفسرین یو نقطه ویلې ده او ډیره زیاته عجیبه نقطه ده ډیره مزیدار ده هغه به وایو صاحب اللباب ذکر کړی ده وای انبیاء علیه الصلاۃ والسلام د ګناهونو نه پاک دي دا آیات دلیل دی په عصمت الانبیاء باندې الله تعالی پیغمبران د ټولو ټول پیغمبران د ګناهونو نه پاک دي واړه ګناهونه او لوی ګناهونه دغه نه پاک دي ولی الله تعالی ما چې هر پیغمبر را لېږلی دی د دې لپاره چې د هغه تابعداري وشي د الله تعالی په حکم باندې نو اوس که پیغمبر ګناه کوي نو الله خو دې پر را لګل چې خلکو ته وي تاسو به تابعداري کوئ نو لازم به شي اطاعت د پیغمبر په ګناه کې او لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق نو دا آیات دلیل لپاره باندې چې نبی علی صلوات و سلام د ګناهونو نه بالکل پاک دی ولو انهم اذ ظلموا کدا خلق کله چې ظلم وکړ خپل ځانونو باندې جاءو کدی راغلی وی تا ته فاستغفر الله بخنه غختلی وی د الله تعالی نه واستغفر لهم الرسول او بخنه غختلی وی د دې لپاره نبی صلی الله علیه وسلم لوجد الله تواب الرحیم نو خامخه مندلې به ودیو الله تعالی در توابا توبه قبلونکې رحیم رحم کوونکې دلته کې لفظ د وجدان ذکر شوی دی ډیره بهترینه نکته ده پکې بهترینه نکته ده کله چې د خلکو ګناه وکړه د الله تعالی د پیغمبر خلاف یې وکړه او دغه سی د الله تعالی په قانون باندې فیصله ونه کړله نو څوک چې ګناه وکړي د الله خلاف وکړي د الله تعالی د پیغمبر خلاف وکړي نو ګویا کې د دیونه الله تعالی ورک شوی دی ګویا کې الله تعالی دیونه ورک شوی دی لپس د وجدان د دې لپاره ذکر شوی نو کله چې توبه وباسي الله تعالی به واپس عمومي ګویا کې الله تعالی ته ورک دی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې وایي په دې آیات کې د ایمان د پاره درې شرطونه دي په دې آیات کې د ایمان د صحیح کېدو لپاره درې شرطونه دي کچا کې دا درې شرطونه موجودو دا مسلمان دی که دا درې شرطونه کې موجود نو هغه ته مسلمان مونږ نشو ویلی پلا د پلا په معنا باندې ځان پوهه کوي پلا دا سینه ده لکه سرنګي چې د خلکو ګمان دی څنګه د دې خلکو ګمان دار چې یو ځل کلمه وایا او د پاس د پاکستان شناختی کار د ځان سره ساته ګیره پریک د مونږ کوا او د الله تعالی په قانون باندې فیصله مکو ته بیا مسلمانې پلا الله دا سینه ده د سینه ده نو څنګه ده وربک الله تعالی او استا پر رب مې قسمی نو د نبی رسول الله رب څوک دی الله تعالی دی نو الله تعالی په خپل ذات باندې قسم کوي لا یؤمنون مؤمنان نشي کېدلی دیو حتی یحکمو کا تر دې پورې فیصلو کې به تا باندې پی ما شجره بینهم په هغه معامله کې چې پیدا شوی د دیو په منځ کې پی ما شجره بینهم شجر ونې ته وای او د ونو څانګو ته وای نو د ونو څانګې دا ګړې وړې یو طرف ته بل طرف ته تلي نو د اختلاط او د اختلاف په وخت کې زلونه او دغه سي دا دغه چی دا څانګې په یو بل کې ورننوتی نو د اختلاف په وخت کې د خلکو خبرې او دا په یو بل کې ورننه وځي او اختلاف جوړ شي ګډوډواله جوړ شي اول شرط د ایمان د پاره دا دی چې کله د اختلاف راغی نو په قرآن یا په حدیث باندې په فیصله کې اولنۍ خبره دا شول او الله تعالی وایي که دیو فیصله نه کوي او اسی دعوی د ایمان کوي نو لا دیو مؤمن مؤمنان نشي کېدلی او الله تعالی وایي دا خبره زه دومره په تاکید باندې کوم چې په خپل ذات مې د قسمی چې دا مسلمانان نه دي دویم شرط ثم لا یجدو فی انفسهم بیا نمومي په خپلو زړونو کې حرجن خفګان او تنګستیا مما قضیته دغې فیصلې نه چې تا وله کړې ده نو هغه منافقان پر راضی نه وکنه خپه و پاغي باندې ا منافق پر راضی نه شو نو الله وې زماري په خپل ذات باندې قسمی مسلمان نه دی دریم شرط د ایمان د پاره و یسلم تسلیما او منیستا فیصله په همیشه منلو سره یو ځل یا دو ځل نه بلکې د الله تعالی د پیغمبر فیصله به همیشه لپاره منی همیشه همیشه لپاره به د الله تعالی د پیغمبر خبره منی ولو ان كتبنا عليهم او کچرتی مونږه پرس کړی په دیو باندې د دې آیات په مطلب باندې ځان پوهه کوي بیا ترجمه وایو حاصل د دې آیات داره الله تعالی وای په دې مؤمنانو مسلمانانو باندې مونږ پرس کړی دی اطاعت د نبی صلی الله علیه وسلم او دا آسان کار دی نو دیو په کار داره چې د آسان کارو کی کنه په الله دی فیصله کې د الله تعالی په کتاب باندې د الله تعالی پیغمبر باندې دا آسان کار دی وس که چرته مونږ پر اسکړې په دی باندې د نبی صلی الله علیه وسلم په تابعداري کې ان قتلوا انفسکم چې قتل کې خپل ځانونه په بنی اسرائیل باندې د توبې په وخت کې دا پر اسکړل شو چې خپل ځانونه به قتلوي سورې سورۃ البقره کې دغه پوره تفصیل بیان شوی دی ان قتلوا انفسکم ثم توبوا الی بارئکم هلته کې دا ذکر شوی ځان قتل کوي توبه وباسي خپل پیدا کون کیته نو الله تعالی وای ولو ان كتبنا عليهم کې چرته پرس کړی وي په دې باندې په اطاعت د نبی صلی الله علیه وسلم کې ان اقتلوا انفسکم چې قتل کوي خپل ځانونه لکه په بنی اسرائیل باندې په وخت د توبې کې دا پرس شوی او یخرجو من دیارکم یا اوزی د خپل کورونو نه لکه د موسی علیه السلام په مرګرتیا کې چې په بنی اسرائیل باندې وتل خپل کورونو لازم لازم شوی ما فعلوه الا قلیل منهم نو نه به وکړی دا کار مګر له کسانو دیونه یا الا قلیل منهم نه مراد خالص مؤمنان مسلمانان دي هغه به دا کار کړی او یا دا الا قلیل منهم نه مراد منافقان دي د ریا او د ځان خودنې د پاره به کړی ولو انهم ا و ولو انهم فعلوا که شرط دی وکړی ما يعذون به هغه کار چې نصیحت ورکېدل شي د پاغي باندې ما يعذون به سره د الله تعالی په قانون باندې فیصله کول او د نبی صلی الله علیه وسلم اطاعت کول لکان خیر لهم دا به غره د دې د پاره او اشد تثبیت او حق لکون کې به د دې د ایمان د پاره او اشد تثبیت مراد درینه پخیدل او مضبوطیدل او کلکیدل دی په ایمان باندې دا آیات دلیل دی په دې باندې څوک چې الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام مني نو داغه پرې ځل کې د ایمان بالکل کلک دی مضبوط دی ان شاء الله د آیات په مطلب باندې پوه شوی د آیات مطلب حاصل خلاصې دا ده الله تعالی وی په دې خلکو باندې موږ د نبی صلی الله علیه وسلم اطاعت لازم کړی دی او دا آسان کار دی دا دیو کی کنه هو که چرته دیو د که چرته به دیو باندې ګران کار پرس کړل شوی وي چې د نبی علیه صلوات والسلام په اطاعت کې وتا سوزان وجنی او د سره به کورن نه وځي الله دا ګران کارو بیا خو هغه خو نه دی نو دا خو آسان کار دی کنه په دې باندې فیصله کوه و اذا لاتینا من لدن اجرا عظیما او په دغه وخت کې خامخا ورکړی به مونږ دی ته من لدن نه خپل طرف نه اجرا عظیما ثواب لوی په دې کې اطاعت د نبی صلی الله علیه وسلم نورې پیدې بیانې الله تعالی بر تاجر عظیم درک و اذا لاتیناهم په دغه وخت کې یعنی کله چې کدیو د الله تعالی په د الله تعالی پیغمبر باندې فیصله کړې وي او په هغه باندې راضي شوی په دغه وخت کې موږ ورکړې دی تر خپل طرف نه اجر عظیمه ثواب لوی ولا هدیناهم صراط مستقیمه او خامخه مضبوط کړی به موږ دی لاره صراط مستقیمه په لار برابر باندې صراط مستقیمه یو قول مبصرین داره چې صراط مستقیم نه مراد ایمان دی چې جنت ته رسون کړي که تا د الله تعالی قانون او نظام دی منلی وی نو تا به تا ته به الله تعالی داسې ایمان نصیب کړی وی چې په هغې باندې به ته جنت ته رسېدلی وی یا صراط مستقیمه لار د جنت دی مراد ده ولهدیناهم صراط مستقیمه من یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین په دې آیت کې ترغیب د اطاعت د نبی صلی الله علیه وسلم ته ربط ما قول سره داره مخکې الله تعالی ویل کړي خلکو د الله تعالی ته د الله تعالی او د الله تعالی پیغمبر تابعداري کړې وي نو دیو ته به اجر عظیمه لوی اجر به الله تعالی ورکړي وي وسه دغه اجر تفصیل سره دی آیات کې دغه اجر تفصیل بیانې مجو تیع الرسول چا چې تابعداري وکړه د نبی صلی الله علیه وسلم چا چې تابعداري وکړه د الله تعالی او د الله تعالی پیغمبر په اولایک مع الذین نو دا فاولائک نو دا کسان مع الذین مرګری به وي د هغه کسانو انعم الله علیهم چې انعام کړی دی الله تعالی په هغې باندې من النبیین د پیغمبرانو چې هغه پیغمبران دي والصدیقین او رښتوني خلک دي والشهدا او شهیدان دي والصالحین او نیکان خلک دي وحسن اولئک رفیقا او خدی د خلک په مرګرتیا کې نه شپیتم نمبر آیات دی منعومن علیهم سوک دی صحاب شهیدان دی منعومن علیهم صدیقین دی انبیاء علیه السلام دی صالحین دی نو چا چې د الله تعالی تابعداري وکړه د الله تعالی پیغمبر تابعداري وکړه نو الله تعالی په قیامت کې دی عمر ګری ذالک الفضل من الله وحسن اولئک رفیقا او د دې خلکو سره چې چا مرګرتیا وکړه نو دغه ډیر زیات په مرګرتیا کې ښه خلک دي که څوک دا غواړي چې قیامت کې زه د انبیا علیه صلات وسلام سره یو ځای شم مع الذین انعم الله علیهم د دې معیت نه مراد معیت او مرګرتیا د هغې سره په جنت کې الله تعالی ورې د هغې سره یو ځای ذالک الفضل من الله دا جواب دی یو سوال الکه انبیا علیه صلات و سلام شهیدان دی خو ډېره زیاته قرباني ورکړې ده صالحین نو څنګه دا خلق به د هغې سره یو ځای شي دا خو په اعمالو کې د هغې نه ډېر زیات لاندې دي نو د هغې مرتبه څنګه دی راګېرولی شي الله تعالی وی ذالک الفضل من الله دا خو فضل دی د الله تعالی طرف نه دا په خپل عمل سره نشي یو ځای کېدلی خو بس چا چې د الله تعالی په کتاب باندې فیصله وکړه چا چې د الله تعالی پیغمبر باندې فیصله وکړه نو بس الله په پیدا مهرباني وکړي د دیو اعمال اوس اگر که کمزوري دي خو الله تعالی په خپل په خپل مهرباني باندې د انبي علی صلوات و سلام صدیقین او شهدا او صالحین سره یو ځای کوي نو دا خو د الله مهرباني ده ذالک الفضل من الله دغه یو ځای کول درې مې یطع الله والرسول د انبی علی صلوات والسلام سره دا د فضل له مهربانی ده د الله تعالی طرف نو کفا بالله علیما او پوی دی الله تعالی علیما وکفا او پوره دی الله تعالی علیم پوی په هر څه باندې د دې مطلب داره الله تعالی پوره پوی دی په ثواب د اطاعت کوونکو باندې او دغه سی په عقاب د عصیان کوونکو باندې الله تعالی په دوه معنی پوی دی علیمه پوی دی په ثواب د اطاعت کوونکو باندې او دغه سی په عصیان او په عقوبت د عصیان کوونکو باندې الله تعالی بالکل پوی دی نو الله تعالی ته د منافقانو حال هم معلوم دی نو الله تعالی ته د مجاهدینو مسلمانانو د صحابه کرامو حال هم معلوم دی الله تعالی تر دې علم دی چې څوک د الله تعالی قانون غواړي او څوک یې دشمنان دي الله تعالی په دې باندې پوهه دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین الله تبارک تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان د خپل قانون دی الله تعالی مونږ تابع کړي څومره قرباني چې ورکړل شوې ده الله تبارک تعالی دې زر تر زره فیصله وکړي د خپل نظام او چې څومره مرګري شهیدان شوي دي الله تعالی لري دغه شهادتونه قبول کړي او دغه منافقان او دغه بيدینه خلک چې د الله تعالی د نظام خلاف دي الله تبارک تعالی دې د مؤمنانو مسلمانانو مجاهدینو په لاسونو باندې وټکي او الله تعالی دې استشهادیان پیدایان چې دا غي څومره تیارې دي الله تعالی دې خپل اهداف ته ورسي څومره تشکیلات دي په دنیا کې د کافرانو د وهلو لپاره الله تبارک تعالی دې ټول کامیاب کړي الله تعالی لري په هغې باندې د منافقانو جاسوسانو او د آیسای او د دغه خبیثانو سترګې په الله تعالی ړندې کړي او الله تبارک تعالی دې د هغې په زړونو کې رعب واچوي او دغه منافقان دې الله تبارک تعالی زر تر زره سرکوب کړي الله تعالی دې زر تر زره ختم کړي الله تبارک تعالی د ټول مؤمنانو مسلمانانو مجاهدینو نه الله تعالی دا قربانین قبول کړه صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحبه اجمعین